او د نور قوانین سره ګډ وډ وو صحیح دی او دا دې کښې مونږ خالص محلي او داخلي قوانین چې کوم عدالتونو کښې دي هغه ذکر کوو صحیح دی یوه وجه یې دا ده او دویمه وجه یې دا دی چې کله کافرو کومو شیانو ته نومونه بدل کړي وي او په بدل بدل نوم خلکو ته دوکه ورکوي نو موږ ته په کار دی چې موږ د هر نوم خپل ځای کښې بېل بېل وضاحت وکړو هغه ته یو لکه څرنګه کافرو هغه باندې عمل کولو ته آیا پوهېږئ چې پارلمان څه ته وایي؟ هو، پارلمان د دموکراتیکو نظامونو هغه شومه پدیده ده چې په اسلامي شریعت کې هېڅ اساس او بنسټ نه لري. پارلمان هغه کفري مرکز دی چې د الهي قوانینو په ځای په کې د انسان په لاس وضعي قوانین جوړېږي. پارلمان هغه سالون دی چې له دري د اسلامي امت د ژبې، قوم، سمت، نژاد او د نورو تعصبونو په لور بې لارې کېږي. پارلمان هغه باغ وحش دی چې څېروونکي درنده ګان په کې د کمزورو د وینو څښلو او څیرلو لپاره شپه او ورځ خپلې ډاروونکې ډارې په غربي سوان تېرې کوي پارلمان هغه ډانس کلب دی چې تل په کې ښځینه او نارینه و برګه څڼ جوړ کړی وي او د بوتلونو او څنډلو په ورولو یو بل سره اوږې جنګوي او د خپلې حیا او ناموس جنازې وباسي او بالاخره پارلمان هغه غوجل ده چې د پردیو کفري او طاغوتي هېوادونو ځناور جاسوسان پرې په یوه اخور د کونجاړې په خوراک بوخت په سوې غږ تکبیرونه او کلمې ویلې پورې مورچه کې یو شهید له درده ساه ورکړله ستا شاعر د بنګو په شرنګ مین ځکه نو په همدې شرنګار کې ورک دی خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مین ځکه نو د غشو مردکو په شغار کې ورک دی ستا شاعر د ګودر لیونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې ښویوي راځئ د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره د هرې جمعې په ماښامنۍ خپرونو کې له خلافت غږ نوي اف ام څخه. جهادپوهنه جهادپوهنه جهادپوهنه ښوونیزه روزنیزه او اصلاحي خپرونه جهاد څه ته وایي د جهاد اهداف ارکان او احکام کوم دي جهاد کومې پایلې او ثمرې لري دا او دې ته ورته نور ډېر موضوعات په دې سلسله وار لړۍ د هرې چهارشنبې ماښام له خلافت غږ څخه عزتمندو مسلمانانو وروڼو د جهاد او نفیر متعلق احکام او مسایل بیانېدل نو دلته یو بله مسله بیانوو چې هغه دا مسله ده چې کله د جهاد او د حج تر منځ تعرض را شي نو کوم یو ته به ترجیح ورکول کېږي جهاد به مقدم کېږي که حج به مقدم کېږي دا مسله درې صورتونه لري اولنی صورت دا دی چې جهاد فرجعین وي او حج هم فرجعین وي نو په دې حالت کې به جهاد مقدم کېږي وجه دا ده چې د جهاد نفع چې ده دا متعدي ده او د حج نفع دا لازمي او قاصره ده د جهاد په فرضیت کې د ټول امت لخوا نه ذمواري د هر فرد په غاړه باندې پرته ده او انسان د ټول دین په وړاندې مسؤول دی چې کله جهاد فرضیعین وي او په حج کې به ذمواري قاصره ده شخصي ذمواري ده نو د دې وجې نه جهاد به په فرضیان حالت کښې مقدم کېږي د فرضیان حج نه که جهاد نه وي نو بیا د حج لارې هم بندېږي د دعوت لارې هم بندېږي نو جهاد د دې وجې نه مقدم دی په حج باندې دویم صورت دا دی چې جهاد فرض کفایي وي او حج نفلي وي په دې حالت کښې بیا جهاد مقدم دی نو په دې صورت کې بیا حج مقدم دی ځکه چې فرض عین عبادت په فرض کفایي عبادت باندې مقدم وي بله مسله د جهاد او د نفر متعلق هغه دا ده چې د جنګ په ورځ باندې د تېښتې حکم څه دی چې یو مجاهد د جنګ په ورځ باندې د جهاد د میدان نه وتښتي نو په دې کښې یو دوه حالته دي اولنی حالت دا دی چې دښمن د مؤمنانو مجاهدینو د تعداد دوه چنده وي یا د دوه چندو نه کم وي نو په دې حالت کې د مؤمنانو لپاره ثبات واجب دی او فرض دی او تېښته د میدان نه ده وله حرامه ده په دوو صورتونو کې جایز ده چې سړی په جنګ کې په شا لاړ شي چې یو د جګړې لپاره تکتیکي په شاتګ وي د بل طرف نه دښمن باندې حمله کول مطلوب وي او دویم دا چې د مجاهدینو ډله چې وروسته پاتې شوې ده د پرمختګ کړی دی دا هغه خپلې ډلې سره ځان یو ځای کوي یا د مجاهدینو د بلې ډلې سره ځان یو ځای کوي د دې لپاره چې قوت یې زیات شي او دښمن ته ماتې ورکړي قرآن کریم نه دا ثابته ده چې په دې دوو صورتونو کې په شا تګ د مؤمنانو مجاهدینو لپاره جایز دی او په نورو حالاتو کې بیا چې کله د دښمن تعداد دوه چنده وي په دغه صورت کې بیا ثبات فرض دی او د میدان پرېښودل حرام دي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي صورت انفال پېنځلسم او شپاړسم ایات کې یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ای مؤمنانو کله چې د الله د دښمنانو سره کافرانو سره په جنګ کې مخامخ شئ نو شا ورته ماړه وئ ومن یولهم یومئذ دبره چا چې په دغه ورځ دښمن ته شا واړوله بغیر د دې نه چې د قتال دپاره طرف بدلوي او تکتیک بدلوي او یا بغیر د دې نه چې د خپلې ډلې سره یو ځای کېږي نو فقط باء بغضب من الله دا د الله په غضب باندې اخته شو ومأواه جهنم وبئس المصیر د ده ځای به جهنم او دا ډېر بد ځای د ورتلو دی او د ابوهرېره رضانو په صحیح حدیث کښې هم دا راځي چې نبي صلی الله علیه وسلم اووه ګناهونو ته موبقات ویلي دي د هغوی نه یو تولي او مزده هم ذکر کړې ده چې د جنګ په ورځ باندې میدان پرېښودل او شا اړول دا د هلاکوونکو ګناهونه نه دي نو چې کله مجاهدین د کفارو سره مخامخ شي او صفونه ولګېږي جګړه شروع شي او دشمن د مجاهدینو یو په دوی یا د دې نه لږ کم نو په دې حالت کښې بیا شا اړول کبیره ګناه ده هلاکوونکی ظلم دی او د دې نه ځان ساتل په کار دي دویم حالت دا دی چې جهاد فرض کفایي وي او د دشمن عدد او شمېر د مجاهدینو د دوه چندۍ نه زیات وي په دې حالت کښې که د مجاهدینو ګمان دا وي چې که ثبات وکړي نو کامیابېږي نو بیا پرې ثبات لازم دی او میدان پرېښودل ناروا دي او که چېرته د دی غالب ګمان دا وي چې که دی په میدان کې پاتې شي نو ټول ختمېږي او ډېره ګټه پرې مرتبه نه ده دښمن ته ضربه هم دومره نه رسېږي او دارنګه مسلمانانو مصلحت هم پکې ډېر نه شته دی نو په دې صورت کې بیا جایز ده چې مجاهدین میدان پرېږدي او بیا د حملې دپاره او د تعرض دپاره تیاری ونیسي الله رب العالمین فرمایي الان خفف الله عنکم نو دا به په دوو سوو باندې غالب کېږي او و ان یکن منکم الف یغلب الفین باذن الله که تاسې نه زر کسان نو په دوو زرو باندې به کامیابېږي باذن الله د الله تعالی په اذن باندې والله مع الصابرین الله د صبر کوونکو سره دی نو دا دلیل ده په دې باندې چې کله دشمن تعداد د مسلمانانو مجاهدینو د دوه چندې نه زیات وي او جهاد فرض کفایي وي او مجاهدینو غالب ګمان دا وي چې په پاتې کېدو کې ډېر خطر دی او د مسلمانانو مصالح خرابېږي او دښمن ته پکې خیر رسېږي ګټو ته رسېږي تاوانو ته نه رسېږي نو بیا جایز ده چې د تعرض د دویمې نقشې د جوړولو لپاره تکتیکي په شاتګ وکړي بېرته تعرض لپاره تصمیم ونیسي او که په دې حالت کښې بیا ثبات اختیار کړي تر دې پورې چې شهادت ورته ورسېږي نو دا هم جایز ده او کېدای شي الله تعالی ورسره مدد وکړي لکه الله رب العالمین فرمایي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة او کامیاب هم شي درېیمه مسله د جهاد او د نفیر متعلق هغه دا ده چې په جهاد باندې د اجرت او د مزدورۍ یا د تنخوا اخېستل جایز دي که نه نو اول دې خبره باندې ځان پوه کول په کار دي چې یو د اجرت اخېستل دي د اسلامي خلافت او د اسلامي دولت او د اسلامي نظام نه یو اجرت اخېستل دي د استخباراتي چینلونو نه نو د کفارو د استخباراتو نه مددونه اخېستل د هغې نه کمک اخیستل، د هغې نه تنخوا اخیستل، دا خو علی الاطلاق ناروا دي، په هېڅ یو حالت کې جایز نه دي. په دې کې ډېر نقصانات دي او غټ نقصان یې دا دی چې هغه څوک چې د کفارو نه د کفارو په مقابل کې مدد اخلي نو هغوی بیا د دې مسلمانانو نه استفادې کوي د دې نه تمه لري چې سبا ته د هغوی د سیاست دپاره دوی استعمال شي یو چې اسلامي دولت قایمي اسلامي خلافت اسلامي نظامي او خپل اقتصادي عواید او سرچینې لري د دغه خپلو اقتصادي سرچینو نه بیتالمال قایم شوي د دغه بیتالمال نه د مزدورۍ اخیستل په جهاد باندې څه حکم لري دا جایز دي که ناروا دي نو په دې اړه صحیح قول دا دی چې د مجاهد دپاره دا جایز نه ده چې په جهاد فی سبیل الله باندې اجرت واخلي ابو هریره رضانه حدیث دی چې یو سړی نبي علیه صلات وسلام ته راغی او عرض یې وکړه یا رسول الله رجل یرید الجهاد فی سبیل الله وهو یبتغي من عرض الدنیا یو سړی دی د الله په لاره کښې د جهاد اراده لري خو ورسره د دنیا د سامان اراده لري چې د دنیا سامان هم حاصل کړي نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لا اجر له د ده دپاره هېڅ اجر نه شته دی نو خلکو دا خبره ډېره غټه ویې وګڼله او دې سړي ته یې ویله چې بیا رسول الله صلی وسلم ته ورشه او د هغه نه پوښتنه وکړه کېدای شي چې ستا په سوال باندې هغه پوه شوی نه یا ته د هغه په جواب نه پوه شوی نو درې ځلې هغه سړی راغی نبي صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړله چې په هر ځل باندې به نبي علیه صلات وسلام جواب ورکوه چې لا اجر له د ده لپاره اجر نشته دی نو په جهاد باندې مزدوري اخېستل او تنخوا اخېستل په دې کښې صحیح قول دا دی چې دا جایز نه دي خو یو د مجاهدینو دپاره د هغه د اهل سره د دولت د خوا نه اعانتن کومک ورسره کېږي مرسته ورسره کېږي د بیت المال د خوا نه نو دا اعانت او مرسته اخېستل جایز دي لکه دا د دې حدیث نه معلومېږي چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا چا چې یو غازي د جهاد دپاره تیار کړه د الله په لاره کښې نو ده غزا وکړله او ومن خلف غازیا فی سبیل الله بخیر فقد غزا څوک چې د یو غازي په کور کښې پاتې شه د دې لپاره چې هغه ته خیر ورسوي فقد غزا نو ده غزا وکړله نو د غازي کور کې پاتې کېدل د غازي د کور پیره کول د مجاهد کور ته مصارف ورکول او هغې سره مدد کول دا د هغه سره په اجر کښې شریکېدل دي او د هغه دپاره د دې قبلول جایز دي په دې کښې څه مشکل نه شته دی شرعا دا روا ده لیکن په ټاکلي مزدورۍ باندې جهاد ته تګ دا د جهاد اجر باطلوي او باچدهيي جهاد چې کومه ثمره او فایده لري هغه ختمېږي خو دا د اسلامي دولت او د اسلامي بیتالمال نه اخېستل هم جایز نه دي نو کله چې د اسلامي بیتالمال نه جایز نه دي نو بیا د ایسای د دفترونو نه او د ایسای د مؤسساتو نه او یا د نورو اداراتو نه د استخباراتي چینلونو نه یا د ملکونو نه کومک اخېستل د هغې نه مزدوري اخېستل او د هغې په پیسو باندې جنګ کول د کافر په مقابل کښې دا خو بېخي نه دي جایز او په دې وخت کښې اکثره تنظیمونه دي چې د کفارو نه مددونه اخلي د اسلامي خلافت د مجاهدینو په مقابل کښې هغه د جنګ کوي په هغې باندې بوټو ته د روسیې او د ایران د چین او د برطانیې او د پاکستان د آیسای د دفتر نه په راغلو پیسو باندې رسېږي کوټو ته د دغې لارې نه راځي نور عواید یې ټول د دغه لارو نه وي اسلحو ته د دغه لارې نه راځي او دی جنګ یې د مسلمانانو په مقابل کې اعلان کړی نو دا د کفارو سره په موالاتو د اهل توحید سره په معاداتو باندې دا خلک مرتد دي کافر دي نه یوازې دا چې دغه تنخواه اخیستل د دې لپاره حرام دي بلکې د کفارو سره په دغه موالاتو د مؤمنانو سره په دغه معاداتو باندې دوی مرتد ګرځېدلي دي د الله د دین د چوکاټ نه وتلي دي د الله رب العالمین د دوستانې نه وتلي دي او د الله دښمنان ګرځېدلي دي نو دا د دغه مسئلې شرعي حیثیت ده نو دا ځینې مسایلو د جهاد او نفیر متعلق انشاءالله نور به بیا په راتلونکو درسونو کښې بیانوو انشاءالله تعالی وبالله تعالی عز وجل التوفیق اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ای د سنګر په خړو ګردونو خړ پړ زلميه ته یې د خپلې ځوانۍ د جلال او جمال نه خبر یې ته خبر یې چې ستا په دې ګرګوتي څڼو او په شبګیر وهلو سرو هیبتي سترګو کښې څومره هیبتونه او عظمتونه پټ دي او هورې دې د ورتلو لارې څاري ای زما ستړې ستومانه ګلالیه مجاهده! منم چې درنه چانټه په غاړه او ډک ټوپک په اوږه ساعتونه ساعتونه پلي مزلونه کوې، ځکه چې ته ازاد یې. خیر دی که د آی ایس آی، فیلډرې او د سي آی اې رینجرې دې د پښو لاندې نه شته. ژر ده چې دا ټولې به همدا تا ته په غنیمت پاتې وي. خیر دی که وسله دې کمزورې او مهمات دې کم دي الله جل جلاله ډېر یادوه وویاړه چې د الله جل جلاله نصرت او مدد در سره دی د مؤمنو مجاهدینو بری په تجهیزاتو او کثرت کښې نه وي بلکې د ایمان په قوت کښې وي او لله الحمد تا د خپل ایمان طاقت خپل دښمن ته په وار وار ورښودلی دی ته هم داسې ښه یې. پرېږده چې دا عیسایي بچوړي ستا په مقابل کې له ایران، روس، چین او نورې کفري نړۍ څخه وسلې او مهمات واخلي. پرېږده چې د سي آی اې زامن د امریکا او برتانیې، فرانسې او کاناډا او نورې کفري نړۍ په ټانکونو او طیارو ناز وکړي. ستا لپاره ستا رب کافي دی. ای زما د سنګر یخنۍ واورې او شبګیر وهلي وروره! خیر دی که د آیسای او سي ای د مزدورانو په څېر دې په تن وړین او تاوده کالي نه شته، یوازې ستا دا خلاصه سینه د سپین غر یخ بادونه نه وهي، ستا مشران هم تا سره اوږه په اوږه روان دي. وویاړه چې مشران یې د آیسای او سي ای ای په تودو دفترونو کې نه دي ناست، بلکې تا سره د جنګ په لومړۍ لیکه کې یخې شپې سبا کوي. ای د غیرت په وینو لمبېدلیه زخمي ګلابه! په دې دردونو او کړاوونو صبر کوه، خیر دی چې د سپین غر په واورینو لمنو کې دې خپل مجاهدین وروڼه په نشتو امکاناتو درملنه کوي، شکر وباسه چې د پېښور او اسلام اباد په روغتونونو کې دې آی اېس آی نجس لاسونه په بدن نه لګېږي او یا دې د کابل او امریکې په ماډرن روغتونونو کې شین سترګي کافر نه تاداوي کوي. ته خبر یې خلافت اسلامي په ولا او برا ایمان لري یوازې الله جل جلاله ته یې د ځسلمۍ سر ټیټ کړی له همغه ذات څخه درته عاجله شفا غواړم او ای د خلافت اسلامي قیام په لاره کې شهید شویه اتله مطمئن اوسه ستا په وینو سوداګري نه ده شوې ستا په پاکه وینه ازاده شوې خاوره د الله جل جلاله قانون نافظ دی همدا تاسو یاست چې هېڅ کفر او تاغوت سره هېڅ ډول موالات نه لرئ نو مطمئن اوسئ بری همدا ستاسو خلافت غږ خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی خلافت غږ خبري ګړی ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو فعالیتونو لاسته راوړنو او بریاو په اړه هر اړخیز خبرونه د اسلامي دولت سرښندویانو د خراسان ولایت عدلخېلو په سیمه کې د صلیبي ټلوالې په برید برید ترسره کړ. د اسلامي دولت مجاهدینو د موصل په غرب کې د مرتدو عراقي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي. د لندبار په غرب کې د مرتدینو تهاجمي برید په شا ور وتمبول شو. صلیبي ټلواله په خپل وحشي بمبار کې بېدې عامو مسلمانو ماشومانو او زنانه وو ته مرګ ژوبله اړوي چې په دغه وحشت د کفر لوډ سپېکرې رسنۍ او تش په نامه مسلمانان چوپه خوله دي. د امریکايي وحشت په ترڅ کې ګڼ عوام مسلمانان وژل شوي چې ټولو سره خبرې اوس مهال ناشونې دي او د دغه وژل شویو عوامو کیسه د یوه عین شاهد له خولې د خبرونو اورېدو وروسته مه هېروئ او همداراز د هغو کوچنیو ماشومانو خبرې هم واورئ چې د دې صلیبي وحشت شاهدان دي. موږ هڅه کوو چې انشاالله په نږدې راتلونکي کې د امریکايي وحشت په اړه یو مستند راپور هم وړاندې کړو. د موصل د غرب څخه را رسېدلي خبرونه وايي چې په لوی الله د توکل نه وروسته د اسلامي دولت سربازانو د مختلفو وسلو پر مټ د ابدریې په منطقه کې د عراقي ځواکونو په پوستو بریدونه وکړل چې په پایله کې د یوې ثقیله سلا تر څنګ یوه پوسته په بشپړ ډول د اور د لمبو خوراک شوه او مجاهدین خپلو مخکېنیو مرکزونو ته صحیح سلامت را ستانه شول د یو بل خبر له مخې د موصل په ښي خوا کې باب الطوب منطقې ته نږدې د نښتو په لړ کې د عراقي ځواکونو د یو لوړ رتبه افسر په شمول پېنځه تنه مرتدین وړي شول. په همدې حال کې د موصل په خیلو مختلفو سیمو د اسلامي دولت د تیر اندازانو په بریدونو کې اتلس تنه مرتدین وژل شوي او د هوان د دوه سوه اته فیره مرمۍ او شپاړس فیره د کاتیوشا راکټ مرمۍ د دښمن په پوستو لګېدلي. د الله تعالی نه سوال دی چې پرې دردېدلي وي. خبر زیاتوي چې د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د المطاحین او یرموک په منطقو کې د ایس پېجناین په درنو بریدونو د دښمن څلور پوستې له منځه وړي او یو همر ټانګ یې هم ور ویجاړ کړی. د موصل په ښي لور کښې د سختو نښتو په لړ کښې د باب الابیض منطقه یو ځل بیا د اسلامي خلافت د زمرو لاس ته پرېوتې ده او پنځم پول ته نږدې د عراقي ځواکونو یوه دایره هم د اسلامي دولت د مجاهدینو له لورې را غورځول شوې ده او د صلیبي ټلوالې په وحشیانه هوایي بریدونو کښې د مشاهده، یرموک او الفاروق په سیمو کښې درویشت تنه عام مسلمانان شهیدان او څلورویشت نور ژوبل شوي دي. د هغې قوله څخه خبرونه وايي چې د اسلامي دولت د تیراندازانو په برید کې د دښمن یو تن سرباز وژل شوی دی او د همدې ولایت په شرق کې د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د پې که که مرتدینو په پوستو د اسفجناین بریدونه کړي چې لله الحمد مرمۍ په هدف لګېدلي او د الله تعالی نه سوال دی چې پرې دردېدلي وي د صلاح الدین ولایت څخه را رسېدلي خبرونه بیا وایي چې د دې ولایت په شرق کې د بلد په منطقه کې د دښمن دوه ارادې چې عسکر انتقالول د مینونو د چاودنو په پایله کې سره د سربازانو له منځه تللي د همدې ولایت څخه یو بل خبر بیا وایي چې د دښمن یو ځلې بوش موټر هم ماین وهلی چې سره د سپرو له منځه تللی دی د حلب الفتح سیمه کې د بشار ځواکونو جنګي وسایط د رهبري شده راکټونو په ذریعه په نښه شوي چې په پایله کې دوه وولپیکر دوه بي ایم پي ټانکونه او یو نظامي واسطه چې درنه تله یې انتقالوله له منځه تللي دي او د عطشانه په منطقه کې د اسلامي دولت ثقیله کتیبې د دښمن په پوستو د ټانک بریدونه کړي چې د الله تعالی نه سوال دی پرې دردېدلي وي په فلوجه ولایت کې د یو ځای په ځای شوي موټر بم د چاودنې له امله بیا د دښمن اووه تنه د استخباراتو کاروندان وژل شوي دي، ولله الحمد و المنه. د بغداد د جنوب څخه تازه را رسېدلی خبر بیا وایي چې د پولیسو په پلې ګزمه د ماین چاودنه شوې چې ګڼه مرګ ژوبله یې تر شا پرېښې ده. دا وو د دې مهال خبرونه، له ملتیا مو مننه، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کفارو د کفارو غلامانو ډېری تلفات دلته عامو خلکو ته اوښتي دي، نو قدرمن اورېدونکي! دوی نه به د کوټ د حالاتو په اړه وپوښتم چې په دې بمبار کې عامو خلکو ته څومره تلفات اوښتي دي او څومره عام خلک شهیدان شوي دي او همداراز نور مالي او ځاني تلفات څومره عامو خلکو ته اوښتي دي؟ لومړی خو تاسو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. که په پیل کې راته ووایې چې دلته چې امریکایانو کوم بمبار وکړ، کروز مزایل یې را خوشې کړلې، او په دې کې عامو خلکو ته څومره تلفات اوښتي دي، تاسې معلومات لرئ څومره عام خلک وژل شوي دي، په دې کې په کومه سطحه خلک وژل شوي، ماشومان دي، زنانه دي، ویل کېږي چې دلته حیوانات هم وژل شوي دي، ډېری مالي او ځاني تلفات عامو خلکو ته اوښتي دي، تاسې کوم معلومات لاسته راوړي که نه؟ نو دلته خو درې قسمه تلفات رسېدلي، یو قسم یې دا دی چې د خلکو ابادۍ ړنګې شوې دي او دا د حد نه زیاتې ړنګې شوې دي. بلکې صنف دا دی چې حیوانات مطلب دې بمبارونو کښې لګېدلي دي او مړه شوي دي همدارنګه انسانان هم ورکې ښځې او ماشومان او سپین ږیري خر تر دې چې زه د بعضې خلکو نومونه هم معلوم غلام خبیب ماما په نوم باندې یو بابا و هغه دوه نسې شهیدان شو یوه یې ښځه شهیده شوه یو په خپله دا شهید شو چارمشینان یې بمبار د کوټ اوسېدونکي دي شینار کښې دي اوسېدونکي دي لوی ترو په نوم باندې یو کلی د هغې اوسېدونکي دي همدارنګ یو بل ملګری او ځوان سړی پنځګر په نوم باندې په آسه نوېشتلو پټي کښې ناست و، بله یوه زنانه وه، فقیر ماما په نوم باندې یو کس و، د ماشم خان حاجي صاحب ولوی انګور ګلي دی، د هغې او زلمه زوی دې خلکو ظالمانو بیا رانوېشتلو، شهید یې کړو. نور رنګا رنګ بل یو ملګری دی اجرنده که یا اجرنده ګړی غریب ګران باچا نومېږي، د هغې درې زامن یې وویشتل، یو شهید شو، دوه زخمیان دي، بل یو غالخېلو طرف ته یو سړی دی منګل په نوم باندې د هغې یو زوی شهید کړو داسې نور هم ډېر شته چې ما ته یې نومونه را نه شي خو لکه ډېر زیات تلفات دې خلکو رسولي دي زخمیان یې کړي شهیدان یې کړي مالونه یې خلکو مړه کړي دي مطلب د کافر خو ډېر کافر دی خو دو هغه کافر دی چې بس ظالمان کافران دي دو کله چې هلته توپونه را وغورځېدل بمبار وشو هغې وخت کښې ته چېرته وې زه کور کښې یو ځل بیا د اسلام میندې خپل بچي په شا ټپوي یو ځل بیا پسمنې مېرمنې د خپلو مېړنیو خاوندانو د موضوع تسمې ورتړي یو ځل بیا د اسلام نه عصمته خویندو خپلو زمرو وروڼو ته کمربندونه له شا ور وتړل او د کفر او اسلام د تودې معرکې ډګر ته یې واستول وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته افغان صاحب تاسې د دغه ویډیوګانو په اړه چې کومې نوې د اسلامي دولت نه خپرې شوي دي که دې په اړه تاسو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په خپل وار قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم او د سلام تر څنګ ورته نو ستاسو د زیري په تایید دغه زیری هم لرو چې د اسلامي خلافت د خراسان د اعلام اداره هم ان شاء الله ورځ تر بلې غښتلې کېږي او هڅه کوي چې د خراسان خپلې ویډیوګانې هم دوی ته وړاندې کړي او همداراز د مرکزي خلافت نه چې کومې د مختلفو ولایتونو ویډیوګانې را ځي هغه هم دوبله کوي او دوی ته یې وړاندې کوي انشاءالله نو دې کښې په لنډه توګه دوی ته دومره معلومات ورکړم چې تقریبا تر اوسه مونږ تر دولس پورې ویډیوګانې عربي ویډیوګانې پښتو ته ژباړلې دي په غږیزه ډول باندې مخکې به دا ویډیوګانې که څه هم بهار صاحب مینوال یې خورا زیات دي ډېر زیات مینوال لري ډېر زیات لیدونکي لري خو اکثر خلک عربي سره اشنايي نه لري یوازې هغه د جنګ هغه تکتیک او ترتیب ته حیرانېږي او خوشحالېږي نو کله هم چې بیا دوی په هغه ویډیو کښې پرتو پیغامونو باندې پوه شي نو لا ډېر زیات خوند به ورکړي نو اوس مونږ هم په همدې مقصد او هدف باندې ویډیوګانې په پښتو ژبې ته په غږیزه بڼه ژباړلي دي او بیا هم دوبله کړي دي همداراز یرغلونو لمبې په نامه یوه ویډیو ده نو ګڼې ویډیوګانې دي دا مونږ پښتو ته ژباړلې دي په غږي شکل باندې او په دې باندې اوس الحمدلله په یو دوه نورو ویډیوګانو باندې کار روان دی چې په نږدې وخت کښې به خپرې شي او نیټ ته به انشاءالله ورسېږي او هر څه لاسرسی ورته ولري بل د دې تر څنګ بهار صاحب خراسان خپل یو څو موده وړاندې مونږ هڅه کوله چې یو راپور پرې برابر کړو نو لله الحمد د خراسان خو دغه کفر دومره په دې خلکو باندې طلسم خپور کړی دی چې دوی زمونږ هغه غږ غږ ته هم دوی د دوی په څېر یو یو درواغجنه بڼه ورکوي چې دوی خو دا خو دوی خو د ځان صفت کوي او دوی خو دا حقیقت کښې دا هېڅ هم نه شته مونږ په حقیقي شکل باندې دلته په دې غرونو کښې چې کوم کوم دولت دی الحمدالله کوم اداره ده کوم نظم دی هغه مو ورته په ویډیوي شکل وړاندې کړی دی په دغه ویډیو کښې لله الحمد دغه کفر چې کوم کوم دا سیکولر او جمهوري نظامونه چې دي دا خو د دغه ټولنې د تباهۍ او بربادۍ لپاره د دې سیکولرستانو او جمهوري خواهانو را ایستلي دي او ایجاد کړي دي او اسلامي ټولنه یې پرې غولولې ده اسلام په خپله په خپل ذات کښې یو سپېڅلی یو غښتلی او پیاوړی نظام دی د دې نظام یو یو تصویر مونږ خلکو ته په دغه ویډیو کښې وړاندې کړی دی نو هغه ویډیو هم که چا لین نه لیدلې مخکې به دغه ویډیوګانې به هر څه کله چې نشرېدې وخت په وخت به پرې رسنیو خبرې کولې اوس نو هرې رسنۍ ته که هغه وړه ده او که غټه ده که څه هم منفي تصویر به یې ورکوو دغه ویډیو خو اوس پرې د دوی دغه استخباراتي ارګانونو او همداراز د دوی خارجي بادارانو دا بندېز لګولی چې نه تاسې منفي تبلیغ هم د دې دغه مه کوئ ځکه چې دا عامېږي او بیا خلک ګوري خلک ورته مجبورېږي نو اوس د هغوی څه خبرې نه کوي او بېخي دا ویډیوګانې چې راوځي الحمدلله خو نور په نېټ کښې ملګري زیات دي او همداراز نور خلک ډېر زیات دي هغوی ګوري ویشي او په دې باندې کار روان دی او که چا نه وي لیدلي دغه ځوانانو ته مې دعوت دی چې هم دغه نورې عربي ویډیوګانې چې پښتو ته ژباړل شوي دا وګوري او همداراز د خراسان خپله دغه نوې ویډیو چې راغلې دا وګوري او لله الحمد په نږدې وخت کښې ورته زیری لرو چې په دوی یو دوو ویډیوګانو باندې نور کار روان دی ډېر ژر به را ووځي جزاک الله ځان صاحب د دغه ویډیوګانو اهمیت څومره دی او د دغې ویډیوګانو خپرول او نشرول دا چا مسؤلیت جوړېږي په نړۍ کښې پېژندل شوي خو غرب او کافرو مستشرقينو دا رسنۍ د څلورم طاقت نه لومړي پوړ ته را پورته کړي دي دوی د دې په تاثير او اغېز باندې پوهېږي چې دغه اسلامي امت همدا د همدغې رسنيو په مټ باندې محکوم کړ يرغمل يې کړ دوی فکرونه يې انحصار کړل د دوی فکرونه یې مستعمره کړل هر قسم یرغل چې دی او د هر قسم فکري یرغل لپاره فکري تخریب لپاره همدغې رسنیو زمینه برابره کړه اوس د اسلامي ټولنې یو ځوان د غرب په خُم کښې رنګېدلی دی او په فکري لحاظ په عقیدوي لحاظ په په هر لحاظ باندې خو هغه ته ځان مسلمان ښکاري دوی غرب همدې رسنیو په مټ باندې وکولی شول چې دا دا سیکولر نظامونه او جمهوریت چې دی خلکو ته د اسلام په بڼه ور وړاندې کړي همدغه رسنیو دا کار وکړ اوس نو همدغه رسنۍ دي چې یو غلبله جوړه کړې ده او په مقابل کښې که هغه دغه دي تصویري دي او همداراز که غږیزې دي که هر ډول دي لله الحمد ټوله نړۍ ګوته په غاښ حیرانه پاتې کړې ده چې دا څه ډول څه ډول اعلان دی خو دا د که وسایلو ته را شو او که د ملګرو کمښت ته را شو او که نور امکاناتو ته را شو د دوی د امکاناتو ته په کتو سره زمونږ د هغوی په مقابل کې د سل برخې یو برخه هم نه تشکیلوي خو لله الحمد قوت او غښتلتیا یې الله تعالی دومره زیاته کړې ده چې د دوی ټول اعلام ته یې ماتې ورکړې ده، دا یوازې د اسلامي خلافت د حقانیت زور دی او دا د دغه د حق زور دی چې کله حق راشي نو باطل تښتي، نو د دوی اغېز او اهمیت یې خورا زیات دی، باور وکړئ چې د اسلامي خلافت دغه ویډیوګانې همداراز نور نشریات چې دي، خبرونه دي، اصدارات دي، نور په بېلابېلو برخو کښې چاپي دي او که غږیز دي او که تصویري، په هره برخه کښې چې دي نو ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې ډېر زیات دی، ځکه خلک د اسلامي خلافت په حقانیت باندې پوه کېږي د غرب چې دومره کوشش کوي چې زمونږ هر اعلامي هڅه چې ده هغه په نطفه کښې خنثی کښې کوشش کوي چې مونږ رشد ونه کړو او پرمختګ ونه کړو وخت په وخت مونږ ته سردردۍ او سرخوږی پیدا کوي هغه په دې باندې پوهېږي چې دې اسلامي خلافت اعلام ځوان کول اسلامي امت یې راویښ کړ خپل مسؤلیت ته یې متوجه کړ اوس لله الحمد دوی دوی مهار کولی نه شي دا ځوانان چې په څه ډول دوی دوی بند کړي او ایسار یې کړي دا د دوی میډیا هم تاثیر نه کوي الحمدلله ځکه پکې الله تعالی دومره اغېزه او تاثر اچولی دی چې ځوانان یې ترې راویښ کړل نو اغېز او اهمیت یې ډېر زیات دی تاسې د مسؤلیت خبره وکړله ځوانان دې په دې باندې پوه شي چې دغه مسؤلیت یوازې د اسلامي خلافت زمونږ د یو څو کسانو په خراسان کښې نه دی چې دلته اعلام برخې کښې کار کوي یا مرکز کښې څو کسان کار کوي د هر یو ځوان د هر یو ځوان دا مسؤلیت دی که دلته یې راتګ د لاسرسیا نه کېږي نیټ لري امکانات لري هر څه لري وخت لري هغه دې داسې داسې دې دا دا دا دوی مسؤلیت دی چې داسې دې شایع کړي داسې دې خپاره کړي چې دا دا دا کفار او مرتدین یې په مهار کولو کښې حیران شي، ستړي شي چې دا ورته دې څه چاره وکړو او لله الحمد همداسې یې کړې هم ده. نو دا د ټولو ځوانانو مسوولیت جوړېږي، هغه ځوان چې ځان ته مسلمان وایي او د یو مسوولیت احساس کوي او په دغه ټولنه یې زړه دردېږي، د اسلام د سپېڅلي دین تطبیق او اشاعت او خپراوی غواړي، نو د هماغه ځوان مسوولیت دی دا. څوک چې ځان ته مسلمان وایي او د اسلام د سپېڅلي دین حقانیت او حاکمیت غواړي او د حقانیت ثابتول یې غواړي او د اسلامي خلافت د منهج او اصول او تګلاره خلکو ته رسول غواړي، دا د هغه ځوانانو مسؤلیت دی. ځکه دغسې ملګري ډېر دي په نېټ کښې او یا د نورو میموریانو د لارې چې هغوی دغه نشرات خپروي، د راډیو نشرات، د دغه ویډیوي دغه راز چاپي نشرات، مجلې دا خپروي، هغې ته ستاسو داد او پیغام څه دی؟ بهار صاحب که څه هم نېټ ته دلته د مشرانو له خوا بندېز دی او لاسرسی ورته نه لرو او استعمالولی نه شو، خو د دوی کله کله ملګري په مختلفو برخو کښې په ټلګرام کښې همداراز په فېسبوک کښې د نېټ په نورو چېنلونو کښې نورو برخو کښې نورو پاڼو کښې مختلفو برخو نه چې کوم ملګري کوم معلومات را خلي هغه بیا هلته مونږ یې ګورو را ځي را ته تاسو باور وکړئ چې کله کله مو ورته د ډېرې خوښۍ نه سترګو نه اوښکې لاړې شي الحمدلله ثم الحمدلله چې زمونږ زمونږ ځوان کول را ویښ شوی دی او زمونږ ځوان کول دومره کار کوي چې زمونږ کله کله داسې حالات داسې خاطرې شته دی چې سړی حیران پاتې شي چې دې خلکو ته دا مینه چا ورکړله دا دا د اسلام د سپېڅلي دین خواږه چې دي دا چې چا څکلي نه وي هغې ته پته نه لګي خو کله چې دغه خواږه وڅکل هغه نو بیا د جمهوریت او د سیکولر نظامونو په تراخو باندې پوهېږي په اسلامي خلافت نېټ کښې چې کوم مناصرين دي لله الحمد ډېر پياوړي ځوانان دي ډېر غښتلي ځوانان دي او ډېر زيات کار يې وکړ او لګيا دي ډېر زيات کار کوي دوی وخت هر وخت د دوی ادرسونه چې دي هغه حذف کېږي ختمېږي پاڼې په سلګونو زرګونو مینوال پیدا کړي بس ایسته ختمې شي وخت په وخت دوی یعنې کفارو دومره زور لګولی چې همدې ته یې کار ویلی دی چې اسلامي خلافت هغه څوک چې یوازې د خلافت یو نوم ولیکي بس هغه هغه ادرس بیا نه وي خو دومره د اسلام بچي دومره ویښ دی دومره رابیداره شوي دی دومره زیات شوي دي که نه چې د دې کفارو نه یې لار ورکه کړې ده اوس دا ملګري وایي چې کله دغه ته فیسبوک ته سړی ننوځي یا نورو دغه چینلونو ته سړی ننوځي حیران پاتې شي چې په دې نړۍ کښې لکه بل څوک نه شته دی یوازې همدا د خلافت مجاهدین دي هغه څوک چې خپل ادرس یې خپل دی، ټول یو مستعار اکونټ یې برابر کړی دی او په هغې یې لګیا دی د اسلامي خلافت خبرونه خلکو ته رسوي، ویډیوګانې رسوي، نور نشرات رسوي، نو لګیا دي ډېر ځوانان، ډېر تکړه لیکوالان، ډېرې ښې ښې لیکنې کېږي، ډېر ډېر داسې نااشنا سړي ته یو یو معنویت حاصل شي، الحمدلله چې یوازې مونږ داسې فکر کوو چې ګینې ما یو وخت داسې فکر کاوه چې دې غرونو کښې یو څو کسان یو مونږ بس لګیا یو سر او پښې وو او بس که څه هم زمونږ کار الحمدلله ډېره نتیجه ورکړې ده. خو اوس چې دا د نېټ دغسې ګورم او ملګري را وړي او دلته یې نېږدې نه تعقیبوم، سړی حیران پاتې شي او ډېر زیات خوشحاله شي. یعنې په زرګونو، په لکونو ځوانان، یوازې په همدې خراسان کښې په لکونو ځوانان الحمدلله لکونو ته تعداد رسېدلی دی چې لګیا دي د اسلامي خلافت د دغه منهج د خپراوي لپاره او د اسلامي شرعي نظام د تطبیق او بقا لپاره لګیا دي. دا مناصرین خپله هڅه کوي، خپله خواري کوي. نو دا ډېره زیاته ستاینې وړ خبره ده، قدردانۍ خبره ده. او نه پوهېږو چې دوی ته د دوی څه ډول په کومو الفاظو کښې ستاینه وکړو او ستاینه یې دا ده چې بس الله تعالی دې ستاینه وکړي ځکه دا د الله د دین لپاره زموږ لپاره یې نه کوي د خلافت د ټول اسلامي امت لپاره یو یو یو احسان دی یو فضل دی د الله تعالی او موږ په دې کښې انشاءالله سره شریک یو بس دا د هر چا مسؤلیت جوړېږي چې په دې برخه کښې کار وکړي خو دغه ځوانانو ته یو څو خبرې لرم او په دې هیله چې هغه عملي کړي یو خو دا دی چې ډېر کله دغه ځوانان ليکنې کوي په احساساتو بنا وي مستندې نه وي په اصطلاح زمونږ اعلام زمونږ که څه هم دا غیر رسمي وي خو که تاسې هره خبره لیکئ د اسلامي خلافت استازیتوب کوئ یا د اسلامي خلافت په تایید باندې یوه لیکنه کوئ خلک تاسې د خلافت یو د یو مبارز په حیث پېژني نو که ته د دروغو یو خبر نشره یې ډېر کله د دښمن په دې جامه کښې ډېر کله دښمنان هم دا کار کوي دښمن د دروغو د اسلامي خلافت د یوه منافق په جامه کښې د دروغو خبر خبرونه نشروي د دروغو نور افواهات نشروي نو د اسلامي خلافت مجاهدینو ته منافقینو ته دا په کار ده چې دا خلک کنټرول کړي تعقیب یې کړي وخت په وخت باندې په نړۍ کښې بېخي ساری نه لري نو دوی باید کله هم چې د اعماق یا نور دلته په خراسان کښې راډیو ده یا نورې سرچینې چې داسې دي چې اسلامي خلافت ته استازیتوب کوي په رسمي شکل باندې هغې چې کوم خبر نه وي نشر کړی دوی باید بېخي د نشر نه ډډه وکړي او مونږ ډېر کله ډېر څه داسې راغلي چې ډېر کارونه ډېر بریدونه ملګرو کړي خو مونږ ته یې لا خبر نه راسي مونږ خپله تحقیق لا بشپړ کړی نه وي مونږ یې نه نشروو د دوی په څېر نه چې د اسلامي خلافت مجاهدین چېرته یو برید وکړي پړی یو واخلي کله یې بل واخلي ټول ښارونه ولړزول خو کله د هند په اوږو سواره او د افغانستان په اوږو د استخباراتو دا خور څاروي دغه خلک را اوچت شي او دې بریدونو پړه دوی واخلي کله بیا په افغانستان کښې هم دغه شان قوي او غښتلي بریدونه دا بیا د پاکستان دغه نیابتي جګړې سره مخې ته وړي دلته څو ډلې دي یوه ډله په پاکستان کښې جنګ کوي دا یو صحي تجارت دی، دې خلکو د دې خلکو هغه معنویت هم همداسې دی، د دې خلکو اصول هم همداسې ذلیل او پست دي، نو دوی سره دې تیری نه کوي، د دوی په ضد هر څه دلایل دې د قرآن او حدیث نه ووایي، په ډېر په حکمت او هنر دې وړاندې کړي، په ډېر صفا شکل دې وړاندې کړي، چا ته دې د کنځلو ځواب په کنځلو نه ورکوي، په ډېر نرمۍ شکل دعوت چې دی د نرمۍ ژبه ده، دعوت چې دی د خوږو الفاظو ژبه ده، دا د اسلامي خلافت دومره دومره په زرګونو ځوانان چې راروان دي او ورځ تر بلې هغه فکري مساحت، جغرافیوي مساحت زیاتېږي په ټوله نړۍ کښې نو وجه همدا ده چې د اسلامي خلافت حقانیت دې او د اسلامي خلافت چې کوم داعیان دي د هغوی د ژبې خوږلني ده د هغوی د اخلاقو تاثر دی چې دومره خلق ترېنه متاثره کېږي نو دوی دې کوشش وکړي چې دې په دې برخه کښې که څوک سرغړاوی کوي د هغې مخنیوی دې وکړي دوی دې خپله ډېره هڅه وکړي چې د چا ته د زیاته خبره نه کوي چا څوک چا ته د کنځل نه کوي د چا جواب دې په کنځلو نه ورکوي او په ډېرو خواږه شکل باندې وړاندې کړي، دغه مې ورته دعوت دی. په دې اخره کې یوه خبره دا اورېدونکو ته دا یو پېغام ورکوم دې ځوانانو ته چې دغه ویډیوګانې یا نور اصدارات چې دي داسې عادي مه ګڼئ او یا دا خپل فعالیت عادي مه ګڼئ دا ستاسې هر یو د موبایل د کیبورډ یا د کمپیوټر د کیبورډ هر یو بټن چې تاسو داسې فکر کوئ چې تاسې په دغه مرتدینو باندې د ډرون برید کوئ یا پرې استشهادي برید کوئ یا پرې موټر بم برید کوئ همدغومره تاثیري وګڼئ دغه ویډیوګانې په په نېټ کښې خورې کوي په مختلفو چینلونو کښې خورې کوي همدا راز موبایلونو کښې خورې کوي یو بل ته یې په میموري ګانو کښې ورکوي داسې یې خورې کوي چې بېلابېلو لارو نه تاسې کار کولی شئ دا هلته همدا تاسې یاستئ همدا تاسې ته زموږ سترګې دي ځوانانو تاسې دغه ویډیوګانې د مختلفو چینلونو نه واخلئ د اسلامي خلافت مختلفو چینلونو نه ځوانان دې ته څه وکړي، ځوانانو باندې کار وکړي چې دا ځوانان یې نورو ته ولېږي، نورو ولایتونو ته یې ولېږي، نورو سیمو ته یې ولېږي، نورو هېوادونو ته یې ولېږي، د نېټ له لارې نه یې ولېږي، د موبایلونو له لارې نه یې ولېږي، په مېموریانو کښې یې ولېږي، په په یوزبیانو کښې یې ولېږي، د هرې لارې نه چې ممکن وي دا خورې یې کوي، دومره یې خورې کوي، دومره یې خورې کوي چې دا کفر یې چې اوس هم په مهار کولو نه توانېږي چې په آینده کښې یو یو یو په دې نېټ کښې او په دې دې نورو خواله رسنیو کښې یو انقلاب را پورته کوي. یو پاڅون یو خونړی پاڅون را پورته کړي چې دغه خلک حیران پاتې شي دا اوس چې کفر دومره زور شروع کړی دومره غلبله او یو یو حال یې را وستی دی وجه همدا ده چې دوی وارخطا دي لله الحمد کفر نور په ماتېدو دی تاسو مطمئن اوسئ تاسو ته دا زیری دی ډاډ دی انشاءالله چې دا داسې سپېڅلی او پاک منهج دی چې اسلامي خلافت د راتګ وعده الله تعالی ربالعزت کړې ده دا به راځي دا خلک یې د مخنیوي لپاره هېڅ شی هم نه شي کولی نو تاسو ځوانان را پورته شي همدغه وخت دی همدغه هم د مبارزې وخت دی که قلمي مبارزه یې که لساني مبارزه یې که په هره برخه کښې مبارزه که په دیني مبارزه کار وکړئ، را پورته شئ، نور په دې وېر او ډار د ثقافت ماسک هر ځای کښې دعوتونه وکړئ، هر ځای کښې په هغه خپل حکمت باندې، په خپلو اصولو باندې چې هم نقصان در ته ونه رسېږي او هم خپله مبارزه مخې ته یوسئ. دغه کومه ډار او یا طلسم چې خور دی، دا مات کړئ او د دغه استعاراتو د وېشلو لپاره پوره په جرات او مېړانه باندې کار وکړئ. جزاک الله ګران صاحب الله تاسو ته ډېرې اجرې در کړي. او اورېدونکي او د ویډیوګانو علاقمندان او لیدونکي دې هم کوشش وکړي دغه پښتو ویډیوګانې تر لاسه کړي چې تر څو د خلافت په پیغام باندې پوه شي په وروستیو کښې یو بل زېر اورېدونکو ته وریادوو چې هغه زمونږ د ازبکي او دري نشراتو وختونه دي چې د سهار شپږ بجې زمونږ ازبکي نشرات یې هره ورځ او سهار اووه بجې که مونږ ډېری نشرات یې نو ټول اورېدونکي دا هم په یاد ولري. جزاک الله دا څه حفاظت وکړي او له اورېدونکو هم مننه کوو تر دې دمه راسره وو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ د حق کاروان یو غواړو شریعت په حق دین روان یو د رب العزت رب مونږ ته راکړی په دین شرفات مونږه به جنګېږو هر ځای په دې د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا و زمونږ د نن شپې نشرات چې تاسو واورېدل سبا سهار شپږ بجې چې لومړی له ازبکي او بیا له دري نشراتو او بیا ماښام شپږ نیمې بجې چې له پښتو نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته